ولما عرف الفقه الى حين أقول المذكور في كتب الشافعية أن خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين تاريخ للحكم الشرعي المتعارف بين الأصوليين لا للحكم المأخوذ في تاريخ الله دی وی چې لمون مذهب کتابونه وګوري نو مذکور نو د شوافیو په کتابونو کې دا خبره ذکر شوې ده چې دا د حکم شرعي چې دا تعریف دا د چا تعریف ده حکم شرعي المتعارف بین الاصولی چې هغه متعارف تا ما بین د چا کې اصولي شي او مصنف کوي جو کنه خدا دې هم کړی شي والمصنف رحمه الله ذهب الى انه تاريخ له او مصنف رحمت الله علیه دې ته ذهاب کړای دا چې نا دا دې ایر حکم تاریخ هم جوړې دلې شي چې دا کوم حکم او تاریخ کې فقہی کې څه پیدا ماخوذ دا چې دا کوم حکم په تاریخ کې فقہی کې څه یو خبره خدا د چې دا خبره د ته په نافي تتبع باندې سره بنا ده د دې تفضانی په خبره نافي تتبع باندې بنا ده واقعي تفضانی په کوم لاو ډیره مطالبه هم کولا په ذهین سره وو خود سره دو خاندانی مليان نه وو تفضانی دغه څه پکې نه کړه نور ترونا ترونه دا ټول زمینداران او چا په کاروبار او دې چې نیوي ځان دې دې کې تا تعلیم کړو او د ځان ته کتابونه کړو خو غریب مولا او چې ثلاث دې به جمع کولې نور شاګردان او ابا سره تعاون کړو دې جماعت ګرځاو نو خطیب او محبوب کتابونه وسه او هغه چې وسدو شریا اخو ابن جدن او پلار طرفنا مور طرفنا ماما خیلی او ترونه ترونه ټول شو خو علماء راغلي نو هغه سره ډیر غټه کتابونه شوا ذخیره نو چې څوره یې مطالعه نو دا مطالعه دی ډاکټر غنی ته نو واقعي د دوه کتابونو کې هم دا لیکل شوی دا دی هغه حکم تعریف کړی چې کوم دی فقې په تعریف کې کلا ذکر دا او څو دا دی حکم شرعي چې کوي تعریف کوي او دا تکبو شایلا ناقص دا تکبو نه ذکر دا خبره کړې والمصنف ذهب الى انه تاریخ له او مصنف دې ته ذهاب کړی چې دا تاریخ تا یو حکم دی پارا چې کوم په تاریخ کې فقې کې چلا ذکر دا بل مصنف دې ته ذهاب کړی دا و ان الشرعیه قید زائد علی خطاب الله تعالی چې شرعي دا یو قید دا او ځای د پچا باندې حکام الله تعالی وان كونه تعريفا للحكم الشرعي بل مصنف دې تزها کړی دا چې دا حکم شرعي لپاره تعریف جوړول انما هو راي بعض الاشاعره دا راي اشاره بعضي اشاعره حالانکه دی وایي چې دا د باطني اشاعره ورای نه ده دا د ټولو اشاعره وکړه نو ده هغه خپل مطالعه په بنیاد خبره کړې ده او د هغه هغه علمي ذخایرو نه خبر نو نو دی وایي وکل ذالک لعدم تصفحه کتبه دا ټول خبره په دې بنیاد باندې دي چې دوی دوه کتابونو صحیح تفتیش او تتبع نه ده کړې صحیح تفتیش او تتبع نه ده کړې خو تاسو ته بیا هغه څوارلسم نمبر حاشیې باندې که تاسو دا دغه نور کې نمبر نه نو په دغه ځای باندې د عدم تصفحه باندې چې کومه حاشیه ورکړې په دا کې بیا هغه درته ذکر کړی دي شوافی او عبارات اقول فيه بحث فقد قال الاسنبي في شرح المنهاج فان قيل تقييد التعلق بالفعل يخرج ما يتعلق بالاعتقاد وبالأقوال كتحريم الغيبة والنميمة ويخرج أيضا وجوب النية ونحوها مع أن الكل أحكام شرعية إلى آخر يمكن حمل الفعل على ما يصدر من المكلف وهو أعم أن يشمل تلك الأحكام أيضا د کلام متوجه کول نحو الغیر للفهام دې ته چوتای خطاب خو بیا هغه خود هغه کلام ته چوتای خطاب خود هغه کلام ته خطاب وای وای ش خطاب یو کو هغه خطاب دې کلم بند کو وای او هغه خطاب می څه کو کلم بند نو اوس توجیه الکلام خو نه کلم بند کیږي هغه ما یکع به التکلم کیږي مطلب کلم بند الله تعالی هغه کلام نفسي ازلی دا کلام نفسي ازلی دا کلام لفظي دا خو په یوه باندې چې دال دا ځکه به تاسو ان الکلام لفی الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دلیلا بیا وای شریکایت کې چې کلام نفسي قدیم چې دا هغه کلام نفسي دا کلام نفسي هغه شیلا قدیم دیو جن بعض خلق دې ته ذهاب کړی دا چې دا کلام تا په ازل کې خطاب نه وایي ځکه خطاب کو توجیه الکلام نحو الغیر تو غیر ها په ازل کې غیر ونه ولې چې په ازل کې غیر شي بیا خو هغه در قدیم او چس ازلی شو بیا خو در چس قدیم او ازلی شو ومن ثم ذهب الى ان الكلام لا يسمى بالازل خطابا فسر الخطاب تفسیر د خطاب بیا په دې سره وکړه بالکلام الموجه للافهام چې هغه کلام توایي چې عام موجه للافهام وی فی الحال یا فی المعال او الکلام یا هغه کلام چې مقصود دی دینا افهام دی چاوي من هو متهیئ لفهمه چې دې کې د فهم استعداد او تیاری هغه چې پرته ومانا تعلقه بافعال المكلف او دې چې مقصد چې دا خطاب الله دا متعلق وي په افعال د چا پورې مکلفین پورې دې چې مقصد ومانا تعلقه معنا دې تعلق ته خطاب بافعال المكلفين دین مراد تعلق دې دې خطاب دا بفعل من افعاله ځکه یو خطاب په ټول افعال پورې متعلق کړه کني ذات خطاب خنست چې هغه ټول افعال کول شي متعلقي والا لم يوجد حكم اصلا کني به بالکل حکم بينا ولي اذ لا خطاب يتعلق بجميع الافعال ځکه ذات خطاب خنست چې هغه تعلق چا سره جميع افعال سره دنا دي مراد دادا چې هغه خطاب بفعل من افعالهم تشيري متعلق فدخل في الحد خواص النبي عليه الصلاة والسلام نو په حد کې داخل شو خواص دي چا نبي عليه السلام هم ولې هغه هم مقصد دا چې فکر کړي حضور صلی الله علیه وسلم خواص وي حدثنا هغه حکم خصوصیت وي او بیا دی یو مکلف یو مکلف هغه یو فعل پورې کوته مقصد دا چې تعلق دی نه راغلی نه او هو سره دا حکم نه دي هغه خطابات چې الله تعالی چې هغه تعلق په احوال دي ذات پوری یا صفات پوری یا د الله تعالی پاکي بیانولو پوری وغير ذلك مما ليس بفعل مكلف نه نه حکم شاته کوي اخ خطاب کا وای اخ خطاب الله کو کوي چې آبا تعلق په فعل نشا شرعي مکلف چې کوم خطابات الله ذات دي چې اله ذات الله تعالی سره تعلق تا اوس ته یو اشکال کوي او بیا د ان نقول سره څه کوي جواب کوي دوی چې دا اشکال د څوک نه کوي کنه موږ به دا جواب وایو لا یقال دا د څوک نه وایي اضافه الخطاب الى الله تعالی اضافت خطاب الله تعالی تا دا دلالت کوي په خبره باندې الله حکما الا خطابه ځکه چې تاسو حکم دی ته ویل چې کتاب الله تعالی په خو دې دا مقصد چې حکم به صرف دی الله تعالی کتاب په حکمي الله تعالی کتاب بغیر بل چا کتاب په حکم نه حالانکه د نبی علی السلام هغه احکامات هم چې شي احکامات دي هغه هم موږ باندې هغه شی واجب او فرض حرام چې کوم دی هغه هغه شی فرض واجب حرام دي لا يقالون دی چې دا اعتراض څوک نه کوي چې اضافت ته خطاب ال الله تعالی يدل دا خو دلالت کوي په خبره على الله حکم چې نه دا حکم مگر الا خطابه وقد وجب طاعت النبي عليه الصلاه والسلام حالانکه د نبی عليه السلام طاعت هم څه واجب ده د اولو الامر طاعت هم څه واجب ده چې اولو الامر پر څو پورې په حرام کار باندې تاسو حکم نه کوي یو خدای چې د شریعت مخالف حکم در تکي دی به خبره نه مانی او نور چې شریعت مخالف حکم نه دی یعنی اول الامر حکم منل شری واجب دی دا نه دي سید او د سردار حکم منل شری واجب دی چې خلاف شریعت نه فخطابهم ايضا حكم ودو خطابات هم حکم دي اصح حکم صرف چاته ویلا خطاب الله تعالی نو ایغه پاره د راځمي جواب کوي جواب حاصل خلاصه دادا چې دا چې حکم ګرځېدلی دي دا د کتاب الله دی وجنه حکم ګرځېدلی دي چې الله ویلي دي چې تاسو باندې نبی خبره منو او د خپل اولو الامر او د خپل سیدانو خبره بچو منو نو ځکه به دا حکم چې ګرځېدلی لئننا نقول دا دې څوک نه وایي په اعتراض کې کنه موږ په جواب کې وته وایو انما وجب اطاعتهم بايجاب الله تعالی واجب د اطاعت دې دوی د ایجاب دی الله تعالی دی وجنا بی ایاه چې الله تعالی دا په موږ باندې چې دا واجب کړی دا فلا حکم الا حکمه تعالی فلا حکم الا حکمه تعالی نو اصل کې په حقیقت کې بیا هم حکم نه مگر د چاله دی الله تعالی ځکه تاسو وایو ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى مولانا يرون وای گفته او گفته الله هو د دې آیت ترجمه د حقیقت گفته ای او گفته ای الله بود گرچه از خلقوم عبدالله بود گرچه از خلقوم عبدالله پس کموی دیده کن ماشاءالله حتی ایوه خبره پر درس لا د اسویلې او تاسو تاسو ویلای وای په خپل ځای سره نو هغه تکلیف او تور چې دا نو بیا زړه عارضه پر اعلی بیا کرونا اثر کوي د دونو دون وجود کې لا کرونا اثر نه کوي مرو سره نو بیا مو په دې یو ورځ بحث کاوه ال په قدرتي میټینګ خبر را نه چې دا یو کس تاسو ملي ورسي نو کته څه چې په مجلس کې یو دوه نور ته هم چې و سره ورسي دا ولې نو بس چا څه توجیه کوله چې ما ودې چې یار ما نه هیڅ خیال لاله چې دا خو اصل کې د سستیا دی وجه نه او د شیطان غفلت دی وجه نه او شیطان آرامی چې یو ور دی مجلس تراغلی نو هغه په یو باندې اکتفا نه کوي یو بدري ځای چې څونه یې وسره شي زر زر یو بدري ځای چې کوي حمله کوي یو بدري ځای چې کوي حمله کوي او مال بل توجی ما ته وایي زبې په درا ډاکټري اصول کې تحقیق کومه د پیډ دیګانې دا کړې دي ډیر وکړل بیا ما ته ویل چې هغه عبدالرحمن هغه تا خبره ما ته صحیح ښکاري څه تاسو وجه بل ما ته فرمان ګور دا خبره ده چې دا خدا سستی ګور دا سستی آرامي ځکه دا چې لاس کې خدل پکاري حدیث کې راځي چې شیطان آرامي د ټیم کې آرامي ټوب کوي هغه مشر دا کار کوي امر شاګردان ورسره او مشر هغه سستی پراولې او خلې چې واده کوي نو شاګردان ته وایي چې اله تاسو چې کم مچ مچي دا داسې ورچکو شروع نو کله ځکه چې مچ سړي په دې باندې کې دنه انسان کا نا عقل سلیم پکې تفصیل حیران شي عقل پکې حیران نو هغه څه تمیو قتل نو ما ترا نو ځکه مې خبره درته لا بهر حال لئن انا نقول وذلك اشکال نه کوي کنه موږ په جواب کې وتوي ثم فرض على هذا التعريف بیا اعتراضات شوی په دې تعریف باندې هغه موږ ته وکړو د لږ نور مزید وضاحت کې بانه غیر مانع دا تعریف کې معنی نه دل دخول دی غیر نه لانه تدخل فيه القصص ځکه دې کې هغه قصص داخليږي المبين لاحوال المكلفين فزید علی التعریف قید نو زیاد کړی سو تو تعریف باندې یو کې یو خصیته چا تعریف کې تخصیص پیدا کې ويخرج ما دخل فيه من غير افراد المحدود اجكم افراد دي محدود ندي او فحد کې داخل شوی دي هغه قید به هغه تفصیلی او باندې هغه چې اباحه الفعل والترك للاقتضاء معنا مو کړو طلب الفعل منه مع عمل مع المنع عن الترك وهو الايجاب او بدونه وهو الندب يا طلب الترك مع المنع عن الفعل وهو التحريم او بدونه وهو الكفر ورا غټ کی الت خبر صحیح صحیح صحیح تقریبا مسله چې حل البته یو نیم ځای کې د هغه مزي چې یو سوال جواب کوي وقد يجاب مشا داسې جواب کړي بانه لا حاجت الى زيادت قوله چې دې ته زیات حاجت هم نشته زیادت دې کول نه دوی ته چې بل اقتضاء او تخیر دې ته ضرورت نشته ولی لان قید الحیثیت مراد ځکه قید کې حیثیت کې دا دا مراد ده کداې نه وای لګولې کنه دا چې په نخنه کې فعل د مکلف من حيث هو فعل المکلف څه کوي یا دی دا قوت نو صرف دا قید هم څه شی وکړي او بل فرض بل ابتداء به تقید نه وای بیا هم دې کې دا غیره یو اضافي نه خبره وقد يجاب بأنه لا حاجة إلى زيادة قولهم بالاقتضاء أو التخير لأن قيد الحيثية مراد والمعنى خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث هو فعل المكلف